تېرې ورځې درس و د دیموکراسۍ اعتقادي ازادي او بل هم اخلاقي ازادي ولوسته او د نن ورځې درس دی اقتصادي ازادي یعنې په دیموکراسۍ کې څه نوع ازادي ده د اقتصاد او د کسب او د مال په لاسته راوړل د دیموکراسۍ اقتصادي نظام فر پردي مذهب باندې ولاړ دی چې هر شخص ته حق دی چې بدون د کوم اخلاق او قید او شروطو نه دی چې په هره طریقه غواړي خپل مال او ثروت زیاتولی شي سود، احتکار او نور حرام کسبونه د دوی په نیز د مال د پیدا کولو شریف او روا کسبونه دي. او همدارنګه هر څوک کولای شي په خپله خوښه خپل مال په پسات او رضایلو کې مصرف کړي یعنی هم یې په لاسته راوړلو کې دی کاملا آزاد دی او هم یې په مصرفولو کې د ټولنې ماحول لپاره هیڅ ډول مصالح او اضرار په نظر کې نه دي نیول شوي د مالدار په مال کې د فقیر او محتاج لپاره ادناترین حق هم نشته او نه ورکول شوی دی او نه هم دولت کولای شي چې د خلکو په فردي مال او دولت کې مداخله وکړي. پس دیموکراسۍ تسیوري لاندې فردي مذهب کې د اخلاق او ښو اهدافو پرته د مال ډیرولو پوره آزادي ده او همدارنګه د انسان لپاره یې دا حق ورکړی دی چې بی حسابه مال په پیدا کولو کې کوښښ وکړي پلته ره دې چې د ټولنې ماحول ته نظر وکړي یعنې که د ټولنې او ماحول ضرر هم پکې وي باک نه لري خپل مال دې ډیر کړي مګر په اسلامي شریعت کې د اقتصاد له بنسټونو څخه مهم مهم بنسټونه څه شی دي اول سود حرام دی ولی ټولنې ته ضرر دی افرادو ته ضرر دی احتکار حرام دی ولی په بازار کې نستیر مابین ته کې وي او د خلکو مشکلات ډیری وي د یوه فرد ګټه ده او د نورو ضرر ظلم حرام دی په تجارت او په معاملات کې یعنی بې انصافي به نه وي چل او پریب حرام دی په معاملات کې په اقتصاد اسلامي اقتصاد کې او غرر هم حرام دی داسې چې یا د بای جهالت وي او یا د شي دا هم دا ټول پکې حرام دي ځکه دغه شیان ټولنې او خلکو ته لوی ضرر پیښوي دا د اسلامي اقتصادي نظام دی ولې د دیموکراسۍ په نظام کې دا ټول شریف کسبونه دي که سود دی که احتکار دی که ظلم دی که چل دی که پریب دی دا ټول جایز او شریف کسبونه دي او همدارنګه ټول هغه شیان چې اسلامي شریعت حرام کړي دي هغه هم په اسلامي شریعت کې حرام دي لکه شراب د خوږ غوښه پوډر او نور مضر شیان هغه شیان هر هغه شی چې حرام وي ده یوه عامه قاعده ده دغه تجارت هم حرام دی بس خلاص د مثال په توګه مثلا سود دی سود یو ازغیم جرم دی او الله سبحانه و تعالی د سودخورو په وړاندې د جنگ اعلان کړی دی او فرمایي یا ایها الذین آمنو تقوا الله ای مومنانو له پروردګار څخه وویریږئ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین او د سود معاملې پرېږدئ که چېرته تاسو په رښتیا ایمان راوړی وي نو پرېږدئ د سود نه تېر شئ فإن لم تفعلو که چېرته دا کار نه کړئ سود نه پرېږدئ فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا تاسو د الله تعالی او جناب رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دلته خطاب مسلمانانو ته دی نو تاسو د الله او د مسلمانانو په وړاندې بیا د جنګ لپاره تیار سئ ووسئ. او همدارنګه په حدیثو کې هم په دې باره کې زښته زیات وعیدونه رغلي دي. په یوه حدیث کې رغلي دي درهم الربا یأکله رجل وهو یعلم یو درهم سود خوړل چې یو کس په هغې باندې علم ولري چې دا سود دی. اشد من ست و ثلاثین زنیه د شپږ دېرش زناو نه هم سخته ګناه ده، رواه احمد و سلسلة الصحیحیه و قال منذری رجاله رجال صحیح. همدارنګه اسلامي شریعت اسلامي حکومت ته دا صلاحیت ورکړی چې که چېرته یو کس خپل مال په فساد او لهو لعب او بې ګټې شیانو کې مصرفوي نو د هغه مال حجر کړئ پرې نه ږدئ چې په لهو لعب کې ولګي وي یعنې په اسلامي شریعت کې چاته دا جواز نشته چې دی خپل مال په لهو لعب او په بیکار او پسات او پتنو باندې ولګي وي که داس کار وکړو نو اسلامي حکمران به هغه نیسي او د ده مال به قبض کوي مګر د دموکراسي په نظام کي سود قمار احتکار هر څه حلال او جائز دي او په دموکراسي نظام کي موږ وينو چي سودي بانکونه او مسسات په پوره ډاډ سره خپل فعاليت کوي د دولت لخوا جواز ورکول کيږي د زه پر مهال د دولت لخوا تقويه کيږي او د دولت لخوا ماليات ورڅخه اخيستل کيږي او همداسي لکه مخکي مو چي وويل هر څوک خپل مال په هر شکل چې وغواړي مصرفولای شي دا و د سود د سود نظام په اوسنۍ دیموکراسۍ کې یو څه نور مهم شیان هم دي چې ډېر مسلمانان یې په هغو غولولي دي هغو ته هم باید مسلمانان متوجه وي اکثریت بانکونه چې د موږ په ملک کې کار کو د اکثریت سودي دي دا سودي معاملات کو او د عوام خلک داسې فکر کو چې په دو به داسې لیکلی وي چې سود یا ربا بس دی خو داسې فکر کو کنه سود څه ته ویایي سود خو عربي کلمه ده ګټې ته ویي څه رقم ګټه په قرض باندې ګټه حاصلولو ته سود ویي صحیح شوه اوس یې یو څو شبهات را پیدا کړي او ډېر خلک یې په دې باندې ترې استلي دي اوله شبهه دا ده چې په داخل د سودي بانک کې یوه اسلامي څانګه پرانیستي وي، اسلامي بانکداري، په دې باندې مسلمانان غولېوي، دا هېڅ شرعي اصل نه لېري، دا خپله د سود مکمل یو سیستم دی، وسایل یې سودي دي، کار یې سودي دی، ادو په دننه کې یوه شعبه چې وي د اسلامي بانکدارۍ هغه هېڅ اصل نه لري، هغه هم په سود کې ورداخل دی، دا یوه خبره. بله خبره دا ده یو یو بانک لس کاله سودي معاملات کړي او اوس یې نوم بدل کړی په ځان یې اسلامي بانک نوم یې ښی د اسلامي بانک د شرایطو نه یو شرط دا دی وسایل به د حلال وي او په منهج د شریعت به روان وي په منهج د شریعت چې ته کله روان شو ته به توبه وباسې او خپل وسایل به د پاکوي او بیا به میدان تر وځي داسې نه چه تا لس کاله سودی کاروبار کړی وی او اوس د مسلمانانو د غولولو دپاره فقط یو نوم ته تغیر ورکوی دا هم په مغو سودی کرڅی بله شبحه دا ده چه خلکو ځانو ته هیلی پیدا کړی وی زه خو راسن د کرزو په ورکولو کې کار نکړم بلکی زه په حواله جاتو کې کار کم سودي بانک چې شو د مدیر د رئیس کل نیر ونیسه تر چپراسی پورې دا ټول یو سیستم ده په حدیث شریف کې رغلی دی چې سودخور شاهد او کاتب دا درې وړه په سود کې شامل دي وګو عصر زمان کې دغه درې ته ضرورت وو که نه خو یو به یو شاهد روستلو او بل به یو خط ورته لیکلو او بل به خپل سودخور وو او بل به هغه کس وو چې ته سود ورکولو له دو نه بغیر بل شي ته ضرورت وو نه په اوس عصر کې په اوس عصر کې تکنولوژي عصر دی د عصري توب عصر دی اوس دا یو مکمل ساختمان ته ضرورت لري او که نه لري لري دا مکمل یو سیستم ته ضرورت لري که نه لري انټرنیټ ته ضرورت لري که نه لري چپراسی ته ضرورت لري که نه لري چې ته ځای د غلو د هغه نه خلاص کو د ډاکې نه نو دا په اصل کې ټول یو سیستم شو او دا یې په مامرینو او په شاهدینو کې ټول حساب شول او دا فرق نه کو که دا یې په حواله جاتو کې کار کو او یا د د هغه په ورکولو کې راسه د قرضونو په ورکولو کې او بله هیله یې دا ده چې وی دا جایری حساب چې دی دا امانت دی دا امانت نه دی دا هم قرضی حساب دی امانت داسې یوه شي ته ویل کېږي چې ته د یوه چا نه پیسې واخله، یو شی واخله، هغه کرار هلته کېږده ویې ساته او ته به تصرف نه کېږې او کله چې تا په دې مال باندې د تا د غیر قصدي شکل او پت پر راغی، مثلا کور دې وسو، نو دا امانت اجرا کول، ادا کول بیا په تا لازم نه دي، ځکه تا خو بې احتیاطي نه وه کړې، ناڅاپه په دې آفت راغی. دا په شریعت کې د امانت حکم دی خو په دې بانکونو کې څه رقم سیستم دی په دې بانکونو کې چې ته دا پیسې ورکې دی کاملا تصرف کې کو یو او دی کاملا ضامین ګړل کی که چیرته بانک وسوځي تا ته د جاری حساب ټولې پیسې درکوي پس دا د امانت نه ولوېدا دا عین قرض شو استفاده هم تکو او ضامین هم دی او په قرض کې خو ضمانت دی که د کور وسوم ته به قرضدار ته قرض ورکوې ته خو ضامین یې نو دا ضامین شو پس هغه کسان چې د سخت مجبوریت د وجې نه چې د سر او د مال خطره وي په سودي بانک کې پیسې ساتلی شي ځکه هغه یوه بېله مسله ده ان الضرورات تبیح المعذورات هغه بیا د ضروریات خبره ده هر ضرورت چې دی هغه بیا نو معذرات مباح کوي کنه یعنی حرام شیان مباح ګرځوي دا بیا یو ضرورت دی که څوک ضرورت ولري د ضرورت په اندازه د پیسې کې وساتي که سود پرې راغی سود یې نه خلي اوس څلورم د دیموکراسۍ په نظام کې د بیان څه رقم ازادي ده اوس د بیان ازادي لولو د دیموکراسۍ په نظام کې د بیان مطلق ازادي ده، مطلق. داسې ازادي چې انسان څه وغواړي هغه ویلی شي، ښې خبرې وي که بدې وي، د چا په ګټه وي او که د چا په زیان وي او یا د دین، اشخاص او قومونو سپکاوی په کې وي څه باک نه لري. ښه او بد، ګټه او ضرر، پاک او خبیث هېڅ وزن په کې نه لري. مګر په اسلامي شریعت کې د بیان آزادي ده خو مطلق آزادي پکې نشته مقیده آزادي ده مقیده، قید شوي آزادي ده شرطونه، ضوابط او قوانین یې درته ټاکلي دي داس آزادي چې هغه په شرعي اصولو ضوابط او آدابو سره مقیده شوې ده تر څو د هغې په وجه د انسانانو ژوند سالم او د خرابۍ، اختلافات او دښمنۍ څخه په امن وي. اسلام د خبرو او بیان داسې ازادي غواړي چې نورو ته به ضرر نه وي، د نورو سپکاوی به نه وي، بلکې د خلکو مصالح به پکې خوندي شوي وي. جناب رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې په الله او ورځ د آخرت ایمان لري، فلیقل خیرا او لیسکت او لیصمت، یا دې د خیر خبرې وکړي یا دې چوپ کیني. او فرمای لیس مؤمن مؤمن نه دی به طغیان به لعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذ مؤمن چې دی هغه به لعنت نه وي بد خبرې به نه کوي او بدکاره به نه وي غیبت بهتان او د بل کس سپکوی حرام شوی په شریعت کې او په دې کې د نورو لپاره ضرر او دښمني ده حتی حتی په اسلامي شریعت کې دومره احتیاط شوی په خبرو کې چې که چېرته په مجلس کې درې کسه ناست وي او دوه کسه دې پټې پټې خبرې وي په اشارو په کنایو دې هم نه غږیږي ځکه چې دریم ته ضرر دی هغو ته شک پیدا کیږي چې دا لکه چې د ما په باره کې څه تصمیمونه نیسي اسلامي شریعت په خبرو کې دومره احتیاط کړی دی. او په یوه حدیث شریف کې رغلي چې جناب رسول صلی الله علیه وسلم دا ژبه داسې په ګوتو کې ونیوله او صحابي ته یې ووې چې د دغو ژبې د لاسه ډېر خلک هلاک کېږي ځکه چې دوی د خبرو هېڅ پروا نه کوي چې د ما د خولې نه څه شی وځي او پنځم پنځمه ازادي چې ده موږ په د دې درس نه په دریم درس مخته موږ دا وویل چې د دیموکراسۍ دوه ارکان دي اساسي که چیرې دغه ارکان و هغه دیموکراسۍ نظام دی او که نه و خلاف دیموکراسي اول قانون جوړونه حلال ګرځول حرام ګرځول دا د خلکو صلاحیت دی او دوهم ازادي به قید او به واک ازادي کنه د بې قید او بې واکه ازادۍ په جمله کې اول اعتقادي ازادي مو ولوستله، دوهم اخلاقي ازادي مو هم ولوستله تېر درس کې که نه چې څه رقم ازادي دې ویلي وي، اقتصادي ازادي مو هم ولوستله، بې قید او بې واکه ازادي ده او دا په ټولو ممالکو کې په ثبوت رسېدلې خبره ده، بې قید او بې واکه سود، احتکار، قمار ټول پکې جایز دي هېڅ مشکل نشته. او پنځم چې دا په دیموکراسۍ کې د ټاکنو او انتخاباتو ازادي ده چې اوس ښه په درس سره روان دي د دیموکراسۍ په نظام کې د رئیس یا نماینده د ټاکنې لپاره د رایو غلبه او کثرت شرط ده چې د دغه نظام په انتخاباتو کې لاندې مفاسد موجود دي اول غلبه او کثرت د دیموکراسۍ په انتخاباتو کې کثرت او زیادت شرط دی که څه هم په دوکه او پرېب سره وي، اهلیت پکې شرط نه دی. د کافر، مسلمان، فاسق او فاجر اهلیت او غیر اهلیت واله هېڅ فرق نشته. هېڅ. حال دا چې په اسلامي نظام کې د امیر د ټاکلو لپاره د اهلیت د خاوندانو، علماوو، متخصصینو او مشرانو یوه شورا به جوړېږي او دغه امیر ټاکي. داسې نه ده چې عام خلک ورڅي ځکه په عامو کې اکثره فساق و فجار دي په عامو کې اکثره بد خلک دي او ښه خلک چې دي هغه لږ کم ډېر کم دي د انتخابات د شریعت اتهام د انتخابات علمبرداران وایي چې دیموکراسي د دموکراسۍ انتخابات چې دي دا د اصلاح وسیله ده چې په دې سره په اسلامي شریعت باندې د نقص اتهام لګوي دا په شریعت باندې یو نقص لګول دي ځکه دا ارمغان چې دی دا د هغو ځای نه رغلی موږ ته تاریخ معلوم دی فرانسه په اتلسم قرن کې د ناپلیون انقلاب یو ملحد حکومت یې اعلان کو او د ټول آسماني ادیانو نه یې انکار وکړ دیموکراسي اول چیرته راغله مابین ته په فرانسه کې او ورسته بیا په اروپا کې تیت شوه بیا امریکې ته راغله او بیا ورسته بیا یې د یوه دام په حیث د یوې دسیسې په حیث اسلامي هیوادونو تر داخله شوه له څه وخت داخله شوه کله چې عثماني خلافت ونړېده نو لومړی لومړی په مصر کې یو اساسي قانون ترتیب کړ او بیا یې د ترکیې دپاره بیا د لبنان بیا د پاکستان او بالاخره یې اوس اکثره اسلامي هیوادونه لاندې کړي او دریم چې دی د الولا او برا د پولو نړول دي الولا څه مانا یعنی د مسلمان دوستی به د الله سبحانه وتعالی د هغې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو سره وي دا یې سرحد دی البرا څه مانا بیزاری به یې د چا نه وي د کفر او د کفري د عقایدو نه د کفر نه به د په څه نفرت وي ځکه هغه د کفر په عقیده ولاړ دی ولی نفرت ته کې هغه د الله تعالی دښمن دی ولی نفرت ته کې د قرآن دښمن دی صحیح ده نو دا د الله او د ولا او برا پوله په دې انتخاباتو کې نړول شوی ولی د هر فاسق او فاجر څخه به ته کار خلی او او خپل ځان به قدرت تر سوي دا څه ده کنه ولو که هر څوک وي ولو که پرانا ورځ د خلکو په کورو ورننوځي او جنسي تیریم په کو که څه هم سپین ګیری سړی وي خو ته به دونام کور خلې چې ته واک ته پې ورسي صحیح ده ادې په رڼو سترګو ګرځي ولاو که یو ستر غاصب او فاسق هم وي خو ته کارتې خسته شي او در حال کې چې شریعت خو موږ ته ویلي چې د فاسق نه به ته د فسق په وجه نفرت کې او د غصب دوستی نکړې ځکه دا خو ظالم دی او څلورم پنځم د کفر او الحاد قانون ته سرټیټی د دیموکراسي وضعي طاغوتي نظام دیموکراسي چې ده دا یو وضعي نظام دی دا د بشر ساختګي نظام دی صحیح ده او انتخابات دغه نظام وسیله ده چې اصلا د طاغوت قانون ته تسلیمي او په هغې باندې راضې کېدل دي. بل، دیموکراسي ته شرعي بڼه ورکول، په اسلامي هېوادونو کې د انتخابات رواجول په اصل کې دیموکراسۍ ته شرعي بڼه ورکول دي. څوک چې انتخابات جایز بولي، په اصل کې دا دیموکراسي هم جایزه ګڼي. او بل انتخابات چې دي دا یوه حرامه وسیله ده. انتخابات د طاغوتي نظام وسیله ده، هغه نظام چې ما تېره ورځ د دی یو څه مادې درته ووې، زنا و لوا تر صورت اکراه جرم می باشد، خشونت علیه زنان درېیمه ماده یې وګورئ، که یې نه لرئ په ګوګل کې سرچ پسې وکړئ، خشونت، دی خو نوم ورته ایښی منع خشونت علیه زنان، خو دا په اصل کې. قانون خشونت علیه زنان دی ځکه فاسقانو ته د پیچکاری ورکه الیاذ بالله الیاذ بالله د وطت او زنا د د د طرفینو د موافقې په صورت کې ورته جایز کل نو دا څه شی شول خشونت علیه زنان نو دا بیا د داسې و نظام د پاره و وسیله ده تعصب دا ډیره غټه منبع ده دوی ته ښه متوجه شي دا انتخابات چی دی دا په ټولنه کی تعصب ور بلیوی په ټولنه کی ولی په انتخاباتو کی هر څوک د خپل ګوند خپل قام او خپل ساند برای غواړی او د بل ګوند بل قام او بل ساند لاندی کول یی مطلب وی چی په دی سره دا د نفاق او تعصب خبیثه خطرناکه وسیله ده داسی ده که نه؟ او بل د وخت او مال ضایع کول دي. تقریبا داسې مې اوریدلي چې په اوسنیو انتخاباتو کې درې نیم زره کسان انتخاب شوي دي چې والله اعلم چې څومره به وي او دا چې حد اقل شل شل لکه روپۍ انتخاب مصرف کو او یا اتیا میلیونه ډالر به شي او په دې ډېر غټ غټ کارونه ترسره کېدل خو دا معلومه نه ده چې څوک به ته مخ انتخاب شوي وي هلته هلته خو د یوناما په لاس کې دی دا ترتیبات خو هر نوماند د خپلې بریا لپاره اعلانات تبلیغات میلمستیاوې او نور مصارف کوي خپل مال او خپل وخت ضایع کوي هم مال مصرفوي او هم خپل وخت ضایع کوي او معلومه نه ده چې دی به ټاکل کیږي او که نه نو ما لاړه هسې برباد شو غیر شرعی مساوات په انتخاباتو کې متقی او فاسق کافر او مسلمان نارینه او ښځینه یو شان حیثیت لري حال دا چې په اسلامي شریعت کې فاسق او کافر هیڅ کله په مسلمان باندې مشري نشي کړله کافر خو یې بالکل نشي پکړله خو فاسق یې هم نشي پکړله او همدارنګه ښځه د خپل فطري جوړښت په نظر کې نیولو سره اسلامي شريعت د امت د مشرۍ د دروند مسئوليت څخه معاف کړی يې ده. په څه وجه؟ امارت، مشري او سلطنت چې دی دا ډېر دروند مسئوليت دی، نو دا د ښځې د فطري جوړښت سره مناسب نه دی. او د درواغ او عدې د کې په دې کې او د ظلم او ګناه په کار کې مرسته ده. په انتخاباتو کې برخه اخیستل اصلا د دیموکراسۍ په ټولو مفاسدو او رذایلو کې مرسته او مدد کول دي. لکه حد اکل دا سودي بانکو ته هم چې ته په رڼو سترګو ګورې دمره جرم دې هم بس دی. نور هم داره کفایت کا. او شپږم د دولت په سطحه د دیموکراسۍ د نظام حال. د دیموکراسۍ نظام معاملات له خپل رعیت سره ډېر زیات ضعیف دي، نه پکې اخلاق شته، نه امانت او نه هم عدل او نه د حق ورکول، حال دا چې د حق آوازې د دیموکراسۍ د اساسي شعار څخه دي، خو دا شیان پکې نشته. مثلاً هغه عربي هېوادونه چې د غربي هېوادونو تر شرعال لاندې دي او د هغوی خیرات خوري، خو په مقابل کې ثروت لوټوي اولادونه یې وروژني دا هغه دولتونه دي چې دیموکراسۍ شعار یې پورته کړی خو په دیموکراسۍ کې امانت، عدل، حق او ازادي او نور چې دعوې یې کوي بالکل وجود نه لري. وګورئ همدا اوس څوک د یهودي دولت تر شا ولاړ دي چې فلسطین او نور هېوادونو کې مسلمانان وژني، څوک هغوی ته سلاح ورکوي، څوک، مسلمانان ورباندې وژني اوځمکې یې غصب کوي او څوک یې اقتصادي ملاتړ کوي آیا دا د دیموکراسۍ علمبرداران نه دي آیا دا د دیموکراسۍ تر شا نه دي ولاړ او هغه کسان چې د دیموکراسۍ شعار پورته کوي وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین دا د حقیقت الدیموکراسي د کتاب یو څو کرښې وې چې ما یې پښتو ترجمه درته ووې حقیقت الدیموکراسیه محمد بن شاکر الشریف متخصص فی الشرعیت السیاست الشرعیه.